الادغام الصغير باعتبار السبب د دې پورې مونږ رسیدلی یو مخکې د ادغام اقسام ذکر شول دوا یو ادغام کبیر دی بل صغیر دې ځای کې اوس دا ادغام صغیر په اعتبار د سبب سره دریو قسمونو ته تقسیم دی یو ته ویل کېږي مثلین بل ته ویل کېږي متجانسین او بل ته ویل کېږي متقاربين خو مخکې د دې نه چې طالب دا درې اقسام د ادغام پیژني نو اول د داو پیژني چې مثلین څه ته وایي دا مثلان هغه حروف ته ویل کیږي چې پاغي کې اتحاد اسمی او اتحاد رسمی ده معنا نوم یو ده او لیکلو کې یو شان دي لکه مناسککم په مناسککم کې وګوره دواړه کافونه دي دواړو ته کاف وای او د دواړو رسمم یو شان دی سلککم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دواړه میمونه دي وتحسبونه هینا دوړ هاګانی دي فنادوا ولا تا دوړ واونه اتقوا يا ثم اتقوا وآمنوا دوار واونه دي یو د واو مده سره د واو متحرک نه او بل یا مده سره د یا متحرک نه اگر چې تعریف ورته شامل دی اگر چې تعریف ورته شامل دی او مستثنا دي تعریف ورته څنګه شامل دی مثلا اصبروا وصابروا هما الاسمان اللذان اتحدا في الاسم غم واو د دام واو د او في الرسم هم واو لیکل شي دام یو شان خو بیا هم پکې ادغام نکېږي نو دې کې د رسم مسم خبره او د نوم خبره رانله نو په دې کې نون ساکن او تنوین د یو بل سره مثلین دي ځکه نون ساکن او نون تنوین د دواړو مخرج یو دی او د دواړو صفت یو دی سره د دې نه چې نوم یې بدل دی یو ته نون ساکن وي بل ته تنوین او سره د دې نه چې په لیکلو کې بدل دي تنوین فتحتین کسرتین ضمتین سره لیکل شي او نون ساکن هغه نون یو بر په سکون وي او په دې تعریف سره واو مد او یا مد اته وته ها ای واو مد واو متحرک یا مد یا متحرک ته وته زګه دای څه وی اتحد مخرجا ادوای مد او دوای متحرک مخرج یو دی نه او دی یا مد او دی متحرک مخرج یو دی نه نو اول تعریف کې مونږه څکل مستثنا کل لره وکړ ته په خپل او په دې تعریف کې د سره داخل نه دي نو چې داخل نه دي څه ویته لري تاسو په کتابونو کې وایي خروج څه غواړي سب کې دخول غواړي بیا علما کرام وایي دا مثلین چې دي دا په درې قسمه دي یو ته وایي صغیر چې اول مثل ساکن او دویم متحرکی په دې کې بس ادغام کیږي ها اضطرازات كوي يقال لمثل هذا اسكان وادغام لکه انه هو اقتتل مناسککم کبیر ورتولی وای اپرون تاسو ویلو لکثرت العمل فيه یو دا دی چې اول به ساکن کې او بیا به مدغم کې دریم مثلینو کې څه شی دی مطلق مطلق دی ته ویل کی چې حرف اول متحرک دی او حرف ثانی ساکن دی مثال څنګه دی بسو تا احو تو د طا او د تا مخرج یو دی او خو صفتونه بدل دي تاسو قاعده کې اخر کې وای اخیری پاړه ویل ذالک کې من طریق شاطبیه او من طریق المصباح په دواړو کې ادغام ده ها ان تتركه يلهث اټکه دیواله پناه کېږم نه د دې حروف نه حروف جوف مستثنا دي حروف مده دا غي مخرج یو د خود قبيله د تجانس نه نه دي ذکر لا یوجد بینهما ادغام لان مخرجها مقدر شو د حروف مدو خپل منځ کې ادغام نشتا اگر چې د قبيله د تجانس نه دي تعریف ورته شامل لې ځکه مخرج مقدر دی د دې وجنا احکام قراءت القرآن کې 145 صفحه کې وایي وای دا څومره ضوابط د ادغام چې دي دا هغه حروف کې دي چې داغه مخرج محقق وي دا څومره ضوابط د ادغام چې دي دا هغه حروف کې دي چې مخرج محقق دی اوس یې راړه کنه اوس ما بل څه شروع کړي دا واخله دا چا دی دا تور ته چا دی اوس مونږ بل څه شروع کړي یاسې مونږ غو دې نوټ لرکو نو به جسګو ته رااله ځکه هر کتاب ماشاءالله د بل نقل دی او مال دا ټول کتابونه نیم نیم بکتلی بعضې به مې پوره کتلی دا نهایت القول المفید مې پوره نه دی کتلی غنیت الطالبین مې پوره نه دی کتلی الاصوات دا مې پوره نه دی کتلی غایت المرید مې پوره کتلی هل التجوید واجبون مې پوره کتلی نام کې را لکه اللحن مې پوره کتلی ما سوې حروف مدو کې تعریف ورته شامل دی خود دینه مستثنا دي ځکه څومره ضوابط د ادغام چې دي دا هغه حروف کې دي چې دا غي مخرج محقق وي واما ما مخرجه مقدر او هر چې هغه حروف دي چې مخرج مقدر دی مقدر تسویل چې مخرج مقدر وایسته او کم کم دی وهو احرف المد الثلاث او مخرج چې مقدر دي چغه حروف مد دي فلا توصف اذا التقت مع غيرها من الحروف الهجاء بتقارب او تجانس او تباعد دا خبره منهاج التلاوه علم ذکر کړي او نورو کتابونو هم ذکر کړي ساکنی او دویم متحرک وي او دې ته قلب و ادغام وي قلب و ادغام صغیر ورته ځکه وي عمل پکې کم دی دویم د بیا کبیر کبیر دې ته ویل کېږي چې دواړه متحرک وي دواړه حرفونه متحرک وي نو دې ته بیا وایي اسکان و قلب و ادغام درې خبرې اول به ساکن کې بیا به بدل کې بیا به پکې ادغام وکړي د جنس د ما بعد نه به وګرځي دې ته قلب وایي چې متحرک یو لو دویم ساکنی لکه یشکرو یا او شین متجانسین دي کنه دي مطلق ورته ځکه وینې صغیر نه کوي دریم به المتقاربان چې په یو اندام کې د دې دواړو حروف او مخرجونه پراته دي برابر خبره د کلری دی او کني دی دي سواء قرب مخرج مخرج هذا من ذاك ام بعد که مخرج د دې بل سره نږدې ته کلری خو په یو اندام کې پراته دي دا تعریف چا کړي اے لکه مثلا د جبې دوه حروف یو بل سره را دي به موږ متقاربین وایو خدا خبره غیر معقوله ده ځکه بیا حسین او قاف متقاربین کا سین د جبې سکه نه ادا کیږي او قاف د اخر د اقصای لسان نه ادا کیږي نو بیا غو دلم متقاربین وای ځکه د یو اندام نه ادا کیږي چې جبا ده او دا غو کلم نه مني چې دا دواړه دی وبل سره نږدې شي ها دارنګ نون د واو او د یا د واو او د میم د ادغام د نون دی په واو او په میم کې منشي ادغام متقاربین ورته مونږ وایو ولې دې منې شي ځکه څه شي دي یو اندام کې نه دي پراته دا خو بیا متباعدین شو او دا هم عقل نه مني نو دا تعریف صحیح نه دی ښا دویم تعریف دا دی ان يكون كل من مخرج الحرفين في عضو واحد بشرط الله يفصل بينهما مخرج آخر ان يكون دا چوي كل من مخرج الحرفين هر یو د دې دوو حروف نه چې کوم مخرج د دواړو دا وی په یو اندام کې فی عضو واحد خو بشرط لا يفصل بينهما مخرج آخر په منځ کې به بل مخرج نوي حائل شوه دا قول اول نه لګ بهتر دی هه د یو اندام نه دوا دواړه حروف ادا کیږي خو د دې په منځ کې بل مخرج نشته نو دا دواړه یو بل سره متقاربین شول خدا مردود دی ځکه د دې قول مطابق و ادغام د دال په جیم کې ممنوع شي یا ادغام د شین و په سین کې ممنوع شي ځکه د دې دواړو په منځ کې مخرج موجود دی صحیح ده او سره د دین چې دا ادغام ثابت دی د نورو قراو د بارا اگر چې زمون په روایت کې نشته او دا فقد لا يكونان کله به متقاربین نه فقد لا يكونان متقاربین کله به متقاربین نه سره د دینه چې د یو اندام نه به ادا کی لکه سین او قاف متباعدین دي دا راجح قول دی دې کې تقارب نسبی دی نو ګوره د کوم دو حروف ادغام چې صحیح شو روایتا نه په تعریف د مثلین صحیح کېدو او نه په تعریف د متجانسین صحیح کېدو نو فتعین المتقاربین متقاربین څه شول متعین شو اگر که پمنس کې نور مخرجونه راغلي دي نسبی نسبت دی ته ویل کیږي بس چې کم ځای کې ادغام وو او دې کتو نه مثلین دی نه متجانسین دی نو بس وای چې دا څه شی دی دا متقاربین دی اگر کده یو بل نه څه شی دی لری دی جدا جدا جدا پراتری په درې دا معنی چې مخرجونه بیل بیل دي نو دا تعریف نه دی ها نو کله بیا په دې کې تقارب د سي کله پکې تقارب د مخرج او د صفتی کله پکې تقارب د مخرج وي خود صفت نه او کله پکې تقارب د صفت خود مخرج نه درې مثلا من رزق الله را او د نون ادغام نو مخرج کوم څه شی دی نږدې دی او صفاتو کوم دارنګ ملدنه لام او نون تقارب د په مخرج او په صفت کې خلقکم تقارب د په مخرج کې عدد سنین عدد سنین دلته تقارب د په مخرج کې صفت کې نشته متقاربین هم په درې قسمه دي صغیر او کبیر او مطلق صغیر څه ته وایي چې حرف اول ساکن دی متحرک دي ته قلب او ادغام وایي لك ولكن لا يعلمون نون او لام ادغام شوی الم نخلقكم یا الم نخلقكم متقاربین دي قاف او کاف پس کې متقاربین دي في المخرج فقط الصغير ده كبير چې اول او دویم دواړه متحرک وي مدغم مدغم فيه نو دې ته وایي اسکان وقلب وادغام رزقکم نو موږ روایت کې نشته موږ روایت خو کبیر سره پنځو کنه چې مخرج هم لري شو صفات هم بدل شول نو څه متباعدين شنو اما شوم تا دلته کې نو لنال ته دلته بوتلو ضرور دي کله بوزا کنال شابه اوس هم کوم ماشومان دي نو تلاسي سوای دلته څه کوي واخلئ کنه اردان اردان ها فائدہ کې دې شي تاسو له وشي ها او ټیم دې اته نه پورې به سبق وایو ان شاء الله نه پورې او بیا به او کم لس بجې شروع کوو درې په وخت ډېر دی که نه که لږ دی دلته کې داسې چې لاړ شي نو لږ پېټ به لاړ شي که نه خوښه مو ده که نه نه دی اوچت کوي لاس صحیح ده ها سبق ختمېږي هسې سبق اوس زمونږ په لاسو کې دی دوه منټو کې هم ختمولی شو دوه میاشتو کې هم ختمولی شو ما ته بعضې طالبان وایي طالب زمونږ دوره د جمعې پر ورځ ختمې ده اته بجې نو یو ورځ رامخ کې شوه نو بعد طالبان نه په سبا ختم شي نو که ختم شي زه تللی شم بس خو چې ذکر پوهېږي چې دوس ختمې که نه بیا نه نه دی دعا کوي نه د اجتماعي طریقې سره دی بس دی بیا ځیخ پې وباسي دا د دورې نه خارجي خبرې ګڼې دی چې دعا وشمي ها اخري اختتامي دې شي چې ستا به دوره کې څومره نقصانات شي او هغه دعا سره هغه الله معاف کړي نه مساجد او جماعت کې پاتې شوی دی نو نو ما پرون مې د زنانو امتحان بنني نیو پکې وی بیا تلې شي زنانه نو که زنانه روز دي نو ما زغه د وخت په تیر شوی نور پرون مفتی ته بم تلې باید سړی بیا صبر ډیر نشي کولای کنه نو دا غي امتحان ما سار لکو نن خو سبا به بیا تاسو سره یوځي ان تو تم چا چون چراو کنو کې دې چې سبا تو بجو نه پس مونږ امتحان کیدو اډولم نه چې تاسو له وخت مقرر شي او زه اعلان وکم د دې معنی دا ده چې ما متنګوي پرون مرګرو مونږه پنجاب کې دوره کوله نو یې دومره هغه استاد تنګ کو کله به ختمېږي او کله به ختمېږي او ما طالبان له پرون وي نو څوک چې تدریس کوي ان شاء الله تاسو ټول به الله مدرسین کی نو بیا به تاسو له پته ولګي چې تا طالب څنګه به ختمېږي دا کتاب به څنګه چې چې ته څومره برداشت کوي ستا په سر به بوج اول د به طالب وایي زه تختم نو یغه ورله داسې خبره وکړي بیا طالب خواله نه راغله بس باب مې څه کنه څه کوي او امتحان اوه لکه دا بسنګ امتحان لای تاسو نو چې یو لدی وي داسې طریقې سره به امتحان لږ دا دا چل به نو چې غره نو لکه څنګه طریقه به بیا چې دې ټول له جواب ورکې نو طالبانو غویب ته جوړ شي که جوړ بنشي چا غویر اوس نو مدرسې نو بس هر یو بوله غاخونه کتل تاسو ټول چې یو غویل لمبر لمبر غاخونه ګوره بس غویم په اخر کې پوه شو بس اجه به سوکرات دغه بوله 32 دا اول نه جاي به سورې د غویانو لګا موږ 32 دي کنه او اول نه ترګن کړیو چې دا ادا کیږي د دوو اندامونو نه نو دا متباعدین دي لکه غین او نون غین د حلق نه ادا کیږي او نون د لسان نه متباعدین شول غین او واو غین د حلق نه ادا کیږي واو د شفتان نه متباعدین نون او میم نون د طرف د جبنا ادا کیږي او میم د شوندو نه ها الا ما استثنيا فيكون من قبيل تقارب النسبي که استثناء راغلی د دین او ادغام پکې شوی ای به تعریف د متقاربینو به پی لګي به پی خو بیا بم پکې ادغام شوی نو موږ وایو دا تقارب نسبی دی معنا دا د یو نسبت سره موږ دا څه کړی دی دې ته ورنږدې کړ د ادغام مو کړ د لکه ګوره نون او واو نون د لسان نه ادا کیږي او واو د شوندو نه صحیح شو نو جدا جدا دي او بیا هم پکې ادغام کیږي نون او با هم په کې ادغام کیږي مونږ ورته یو نسبت جوړ کړ یاره دا هم د طرف لسان نه ده کې او هم د طرف شفتین نه نو نسبتا طرف طرف کې دواړه یو ځای دین راځي چې ادغام پکې خبره پوهیږي کنه دویمه قاعده كل حرفين كان خروجهما من عضو ولم يتجاوز المخرجان وفصل بينهما مخرج حرف آخر فالحرفان متباعدان هرغه دو حروف چې د یو اندام نه ادا کیږي او په منځ کې یو بل مخرج راغلی نو دې ته متباعدان وي لکه اقصای حلق نه حمزه او ها ادا کیږي ادنای حلق نه غین او خا ادا کیږي نو دا متباعدین ذکر دي چې په منځ کې وسط حلق ده عین او ح صحیح شو اقصای لسان نس ادا کیږي قاف یا کاف مثلا او د طرف لسان نه کوم حروف ادا کی د دې منځ کې تباعد شو ځکه منځ کې فاصل لې چې هغه وسط لسان دی حافظه ها الا مستثنیا مگر هغه چې د دینه استثناء راغلی نو دا به د قبيله د تقارب نسبی نشي لکه ګوره د وسط لسان حروف څه شي دي جیم شین یا ا د طرف لسان د دې په منځ کې تقارب نسبی دی منځ کې پکې فاصل شته چې حافه ده دا خبره دراسه المخارج او صفات 101 کې شیخ جمال ابن ابراهیم ذکر کړي او بیا دا متباعدین دام کله صغیری چې اول ساکن زې متحرک تعلمون تعلمون لکه حمزه او لام کله کبیر وی یعنی دواړه متحرک وی استهزئ زا او حمزه زی ا کله مطلق وي اول ساکن دویم متحرک قول معروف قاف واو نګورا کاغه د مثلینو نه کده متجانسه نه کده متقاربین نه مطلق چو ټول کې مطلق مطلق کنه درو کې نو پدې کې مل حکم هل اظهار وجوبا عند الجمهور اظهار دې پکې او هر چې کبیر دې پدې درو کې کم اسلام دې کم متجانسین دې کم متقاربین دې نو پدې کې اظهار دې د پاره د حفص رحمه الله مګر په هغه پنځو کلماتو کې ادغام د کم چې درته تیر شول پنځو کې څو او نور قاریان څه شي دي د بعض قاریانو په نسبت کې ادغام هم شته دا خو د کبیر خبره وا په مثلین او متجانسین او متقاربین کې یا صغیر تراشه نو صغیر په مثلین متقاربین او متجانسین کې څه دي نو صغیر په مثلین کې حکم د دې څه شه د وجوب الادغام عند الجمهور جمهور پکې ادغام کوي پس شرطونو سره هغه شرطونه بیا ذکر کیږي تاسو له پسکه خو ګوره یو خبره یاد وساتئ کله به متجانسین تاسو ګورئ یا متقاربین ته یې دا متقاربین دي ادغام نه دی شوی اصل خبره په ادغام کې څه شی ده چې روایت کې ثابتي ها ته به تقارب هم جوړ کې بیا به ادغام نه جوړ ځکه روایت کې نه ثابت نو خبره پوه شئ کنه یو د واجب او بل د جایز او ګور دا مثلین چې چرته مراشي تام بای ښا تاسو ګوري متجانسین کې مونږ وایو تام او ناقص په متقاربین کې وایو تام او ناقص او مثلین کې ناقص نشته چې چرته مثلین ادغام یا به تامي ناقص بني مثلین کې ادغام ناقص نشته صرف تام دی استاد دې کې لیکلي صرف ناقص دی دا غلط خبره 64 صفحه کې سم کې یو لکه دینه دا خبره معلومه شوه چې په من نشاو کې اے من نشاو کې د نون ادغام په نون کې شوی کنه اوس دا غنه د اول نون د کده دویم د کدوانو کې غنه کیږي نو کوم نون ده د دویم اول ختم شو ځکه ادغام څه دی تام دی چا دی ګل دینه وایو خلک هم دا خبره نه کوو ما خبره نه کړه وړه لګیا یم ها دا اوس نو ګورا دینه دا خبره معلومه شو چې من نشاو کې ادغام تام ده بیا دا کله واجبي کله جایزي واجب څه توي ما وجب ادغامه عند كل القراء چې ټول قاریان پکې ادغام کوي دي ته واجب وای او جائز څه تویل کیږي ما جاز ادغامه و اظهاره عند بعضهم اوس خو خو سوچو کوي نن تبا کم دی او تبا به پکې دینم سره غلی ها دا خو ستاوري دی له خو سوچ کوغه چې کم تیر شي نه غوځم تیری دي ما جاز ادغامه و اظهاره عند بعضهم جائز ادغام څه توي چې د بعضې پنیز جایز وي پکې ادغام او د بعضې پنیز پکې اظهار هم وي یو قاری پکې ادغام کوي بل پکې اظهار کوي دې ته جایز وي یا په یو قرات او یو روایت کې پکې دوه وجي بیا هم جایز شو او ګوره دا ادغامي مثلین هر وخت کې سي تامي دا ناقص نه لکه ما درته وې واجب تراشی مثالونه څنګه دی یو درکم یوجهه واللیل ګورا یدرککم کې د کاف ادغام په کاف کې وشو صغیر ده کنه ده اول کاف ساکن ده او مثلین ده کنه ده دواړه کافونه دي واجب زکه ده چې بل وجه پکې نشته د هر ادغام کې تاسو پنځه خبرې وکوي دا به څنګه شي اول خو ادغام صغیر دا به وایي په چې چرته ادغام ګوري وي ادغام صغیر ځکه ستا په روایت کې کبیر صرف پنځه دي یا چې تعالی راضی نو تعالی بیا په سپي وب درکای ها او درل چې تبیر ډېر کم زیونو کې راشي نو اول بسوي چې ادغام چته وګوري په ادغام صغیر صحیح شو او بیا به ور پسې وګوري چې څه شی دی مثلین دی که متجانسین دی که متقارن نو که مثلین دی وکړو نو ډایرک وایي چې مثلین تام ناقص خو پکې شته نه ادغام تغیر مثلین تام څو خبرې شوې څلور یو خبره د لپات شو واجب دی که جایز نو به وی دلته په دې ټولو مثالونو کې واجب نو څنګه به وی یدرککم کم ادغام دی ادغام صغیر مثلین تام واجب پنځه خبرې وکې دارنګ یوجهو کم ادغام دی وایي طریقو په جنې ادغام صغیر مثلین تام واجب شو واللیل کوم ادغام ده کتا اوس ته یادی ما درته ادغام شمسی کې ویلو مې په ادغام شمسی کې ټول ادغامونه څه شي دي ادغام صغیر متقاربین تام واجب خو صرف د لام ادغام په لام کې مثلین تام واجب دی دا دی واللیل اللطيف کوم دغه شان ده څنګه ده اللطيف کې وای چې جبه مو به واوري فما ربحت تجارتهم کوم ادغام ده ان يضرب بعصاك ولن نؤمن قل لكم فلا يسرف في القتل اذ ذهب آووا ونصروا ورد واو د واویلین ادغام په وای متحرک کې شوی او که چرته واوې ماده نو بیا نه کېږي لکه رستو را روان دي او دلته بغونم نه کې بعض خلک څنګه والذین آووا ونصروا نه والذین آووا ونصروا ثم اتقوا وآمنوا خجی الف لام میم کې کوم ځای کې ادغام شوی ما ته وره اول بولی کې لام اخر کې پکې میم ده کنه ده ساکن ده او بیا ورپسې بولی کې میم دا بل میم شو نو د میم ادغام په میم کې وشو نو کوم ادغام شو فمنهم من آمن دا غ ادغام شفوي دی او تاسو تماویلو د دې بل نوم څه د ادغام صغیر مثلین تام واجب څوک په دې باندې پوه شول حاجی اوس راځي ادغام صغیر مثلین تام جائز تا جائز څه ته ویل کېږي نو ما درته تعریف وکړو چې ادغام او اظهار دواړه پکې جائز وي مالیه هلکا دا په صورت حقه کې راځي ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه اخر د قاعده راواړوي اخیری ټکی نه پس بل بره مخکې ټکی وګورئ ومکتو مما ثانی الله نه بره کله چې ته روایت حفص په طریق د شاطبی سره لولې نو تا د پاره اول په دې کې سکته ده السکتو څنګه به وي خو چې وقف نه کوي ها وقف دیو کو چې مالیه نو بیا بل یک شروع کې هلک عن به وګړو سشته نه دا وصل کې خبره کو وصل کې څنګه به شي ول سکتا اے مالیه هلک عني پوښی په نو دوه وجې دی په دې کې نو چې دوه وجې شوې دام پکې جایز ده دام نو جایز شو ادغام کو واجب شو جایز شو کنه موانع المثلين ادغام مثلين کوم ځای کې نه کیږي نو ګورا اسانه خبره ده څومره څومره پیری تاسو له ذکر شو دا چې موږ د واو مخرج به په شفتین کې او د یا نو مونږ ویلو چې د واو ماده ادغام په واو متحرک کې نه کیږي او د یا ماده ادغام په یا متحرکه کې نه کیږي واو ماده د ورپسې واو متحرک د ادغام نه کیږي یا ماده د ورپسې یا متحرکه د ادغام نه کیږي فی یوم نس بدانه چې فی یوم فی یوم ا دې کې اکثر قاریان غلطيږي نو سوچ ورته کوي په دې باندې تاسو پوه شئ داو ادغام مثلین ها علامه طیبی سے بوئی و اول المثلین ادغم ان ورد ساکنا الا ان يكون حرف مد ها وای کله چې مثلین راشي نو ادغام وکا خو کاول حرف مد نو ځان ته ساته واول واول المثلين ادغم ان ورد ساكنا الا ان يكون حرف مد اگر چې دا دوه مثالونه د قران نه نه دي الذي يفي قالوا ولا خو صرف درته د فهم د پاره ذکر کړي ورپسې دي متجانسین د متجانسینو تعریف خو تاسو پیژندو چې څه ته ویل کیږي د سلورمې صدۍ په آخر کې دا بل اصطلاح جوړه شو چې هغه ته به متجانسین هر سلورمې صدۍ خبره ده اول د دې بیان احمد ابن ابي عمر کړي او الادغام هو اتصل حرفا هو متصل حرفا بحرف دا هغه دی چې یو حرف د بل سره پیو شوی من المتماثل او التجانس او المتقارب که متماثل حرف وي که متجانس وي او که متقارب وي کتاب شته ما سره قری تعریف تاسو واورېدو بیا دا په دوه قسمه ده کم کم تام او ناقص تام او ناقص چا تعریفونه پیژندل دوباره ویلو ته ضرورت نشته او بیا د د واجب او د جایز دغه تاسو پیژندلی تعریف ها تام او ناقص مونږه تام دې ته ویل کېږي تام تام او ناقص مونږه تعریف نه دي کړی څه کلا ویل شي نه دي نو تاسو مو یا وبل څه درته څوک وي ښا وی فضل الهی کې میسر شوت خوان دا ونه خوان دا برابر شوت الله فضل چې وشي بیا ویلې و نه ویلې ټول یو شي کله سبق ویلې یا کنه تام څه ته ویل کیږي او ناقص څه ته هدایت القاری والا وی تام تعریف دا ده هو سقوط المدغم ذاتا وصفتا دا غرزیدل د مدغم دی ذاتن او صفتن بادغامه فی المدغم فیه په دویم حرف کې چې ادغام شي اے دا اولنې حرف چې ادغام پکې کیږي دا اولنې حرف چې د ادغام په دویم کې کیږي د د صفت هم ختم شي او ذات هم ختم شي لکه توس وې تواعدتم مثلا تواعد دال پاتې شو دال نه صفت پاتې دی او نه ذات پاتې دی په ډایرک تا ده ها تواعد تواعد دې طریقې سره دې ته وای ادغام تام او کامل مرته وای ها ادغام تام یا ادغام کامل دواړه مونږ دي ځکه شرط پکې پوره دی ځکه ورته کامل وي ناقص تعریف څه دی ادغام ناقص هو سقوط المدغم ذاتا لا صفه د مدغم ذات ختم شو خو صفت باقی دی لادغامی فی المدغم فیه ذکر ورپسې حرف کې ادغام وشو وبذلك يصير المدغم والمضغم فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا ناقصا تشديد ببك ناقص شي كامل بنشي ذكر تناقص ناقص تعریف مو پیژندو د تام او د ناقص بیا ګوره دا تام په دوه قسمه دی واجب او جایز ادغام متجانسین تام په څو قسمه دی په دوه واجب او جایز واجب څه ته وي چې ټول قاریان په کې ادغام کوي متفق طریقې سره ګوره مونږ په مثلین کې دا وی چې اول حرف ساکن یا دویم متحرک نو مطلقاً ادغام کیږي څه کیږي مطلقاً خو په متجانسین کې مطلقاً ادغام مطلقاً ادغام نه کیږي بلکې ادغام هغه ځای کې کیږي چې چرته روایتاً ثابتي منهاج التلاوه ذکر کړی وهو ليس مطلقاً كادغام المثلين بل ورد باحرف مخصوصه او دا دلته چې دا مطلقا نه دی بعضې الفاظ مخصوصو کې راغلي چې خاص دي د خپل موضع پورې یا دې کې بعضې جایز دی او بعضې واجب دی واجب څه ته وایي چې ټول قاریان یې کوي بله وجه پکې نه مثال به څنګه وي اثقلت دعوه الله ګوره دا متجانسین څه ته وایي چې مخرج یو دی خو صفتونه بدل دي د تا او د دال مخرج یو دی که نه دی او د امنت طائفتون کې د تا او د طا مخرج یو ده کنه ده او کفرت طائفه او اذ ظلمتم کې د زال او د ظا مخرج یو ده کنه ده دا د یو مخرج والا حروف ته ادغام متجانسین وای بیا او دې کې بم پنځه خبرې کوي وایي اثقل الدعوى الله نو ول بوای ادغام صغیر دا خو بخامخا وایي نو بیا به وای متجانسین نو اوس متجانسین تام کې لګیا یو که ناقص کې نو متجانسین تام یو خبره پاتې شو واجب کې لګیا یو که جایز کې نو څنګه به وای ادغام متجانسین تام دا ادغام صغیر متجانسین تام واجب طائفة إن ظلمتم دویم د جایز او جایز څه ته ویل کیږي چې بل وجم پکښتا یا ستا په قرت کې یا په بل کې غاڼو کې غورې مرداري کې کساب خاني لا بیا معلومات ته وکا ها قاری صاحب نه تاسو کوي لعنت تم کې کوم ادغام دی او تواعد تم کې په پټو سترګو به د متجانسین کړي ښا دا د عنتنه دی شاعر وای وای عنتم قد اتت فی ثلاثه بتاء فلا ترسم بدال اخل علا په روایت حفظ کې بعضې طریقو کې اظهار دی اگر چې دا کومې دوه طریقې چې موږ په آخر کې لیکلي چې طریق الشاطبي او طریق المصباح د دواړو کې ادغام تاسو وختي ولیکلو صحیح شو او هر چې د ارکم معنا بیا اخیری پاڼه راوړوي ارکم معنا کې ادغام د من طریق الشاطبیه څنګه به پوه شوې په دې باندې دا جایز ولې شو بعضې پکې ادغام کړي او بعضې پکې اظهار کړي نو دې کې وو څنګه وایو یل ذالک ها ادغام صغیر متجانسین تام جائز او ارکم معنا ادغام صغیر متجانسین تام جائز صحیح شو خو که ستا په روایت کې پکې بل وجه جایز نه وي خو یې کنه که په ستا په روایت کې پکې بل وجه جایز نه تورته واجب هم ویل شي دا جایز چې ورته موږ وایو دا موږ بالنظر الى جميع القراءات والروايات صحیح ده د متجانسین نم بغه مشوي ا علامه طيبي سب ذکر کړي هو وحكم لما تجانس بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة نو ناقص څه ته وای یو مخرج حروف دی ادغام پکې وشي خو د مدغم فيه اثر باقی پاتې شو وخت متناقض تعریف لیکلو کنه هغه تو ګورئ د مدغم اثر چې باقی پاتې شي دا بناقصي دا مدغم اثر چې بالکل ختم شي دا به تامي بسطت او فرطت او احط دي کې ولې ناقص دی ځکه دا اول حرف قوي دی او دویم ضعیف دی او د قوي ادغام په ضعیف کې نه کیږي او کوش نو ناقص یا موږ ویلو کله تام میخه نخلقکم دلته یو سوال دی په المنح الفکریه کې یو خبره ذکر کړي د ابن حاجب په حواله سره وای ک ادغام سره مونږه د توا د کوالم زرګن کو لکه وایو چې احط بسط فرط نو دا به دوه طاګانې شي یو به مدغم شي یو بل به تاسو سره څرګند کې دا هوی دوه طاګانې شو دا غي جواب علما کرامو کړه چې په دې باندې قرا متفق دي چې په فرض کې تشدید نه د دیو جنا بعضی خبره بستا په لغت کې جایزي خو په قراءت کې باغن وردن نه کې ها نو ګورا دا څه شې شنو دا ناقص شو ادغام متجانسین ناقص شريح رحمه الله وی الاصل في الادغام ان تدغم الاضعف في الاقوى اصل په ادغام کې دا ده چې اضعف په قوي کې مدغم شي او کله څه کېږي حق سم کېږي او بیا پکې غنیت المرید والا درې درجه ذکر کړي یو خو پکې دغه د ادغام پکې شوی د طا صفت باقی پاتې ده چا د دې دویم حرف نم طا جوړ کړي او طا په طا کې مدغمه کړي نو دا څه ویلي اح ا احب او دې تانه طا جوړ کړی دا دویمه مرتبه شو او دریم دا ده چا ادغام په خپل ځلبانې پریخې دی او صفت پکې نه ذکر کړي نو څنګه شو احدت احدت خو اوله وجه صحیح ده دا دوا سری ها د دې وجه نه دا درې وجې دي هغه وایي دا اول قراءت دی چې ته وې احط فرط دا قراءت دی او دا باقي دوه وجې دا لغات دي او دلته فرق دی په من د لغت او د قراءت کې کله به یو شی په لغت کې جایز دي خو په قراءت کې به جایز نه خام کوم ځای کې ادغام متجانسین نه کیږي موانع المتجانسین نو د یو حرف حلقي په خپل مجانس کې ادغام نه کیږي فاصفح عنهم ح او عین مجانسین متجانسین دي کنه دی یو مخرج والا دي کنه باریک به مو چې غټ حروف ور سره راغلي بهر حال څنګه به وي فصفح عنهم نظر تلاوت چې څوک کوي بیا پکې ادغام کوي څنګه وي فصفح عنهم وقل سلام فصفح عنهم کنا غدا څوک چې فصفح عنهم وقل سلام سوال نه پیدا کی چې دا څه وو خالد دریم د متقاربین ورا ورته سين فتحه طا سكون تا شده صوت تا فتحه تا بصوت تا دا څه بوس نو چې بصوت څوک دا څه کوي بصوت تاسو کوئی باسات تا تاسو کوئی باسوت تا نو وی ملک الموت ورلا ور سره سوکو هغه سره تعلق جوړ کو نو ورلوي چې دا خوره واخله ازه چې کله یو مرده ته راشم کنه او سر لول ودرېګم نو بس د د روح په قبض کیږي چې خپل ودرېګم نو دې به بچ کیږي او بس خپل ودرېګم مې لوایا بس دا دوايي واخلئ ودې باندې به ټیک شي به ټیک کیږي چې سر له ولاړ مولوای دوايي مهمه کوي دې سم سمېږي نه نو هغه سم مشهور شو ها چې څوک به بیمارو دی به ورته وو ته به کته چې کم طرف له ولاړ دی نو چې خپل به ولاړو ته به دوايي ورکا به ټیک ټاک پښو چې سړی د مرګ بچو چې سر لبه و یتم ټکیږي نه بس ما در لوه چې دی نه ټکیږي نو بس څه شو هغه مړ شو یو ځل سړي له خپله رالو ملک الموت د له خپله رالو دی سر له وله ودرېدو ادب وله زر خپې راتاو کې وایي هغه وله بیا سر له شو د وله زر بیا خپې ولې چې دوبر تاو را تاو ما کډیر تاو را تاو چې غلمبر دی راغله نو که تاسو ډېرې چیغې ووهئ خو سبا څه دی امتحان دی که په هره طریقه امتحان باخلو ادغام متقاربین په دې کې مې واجب دی او بل تام دی واجب مو پیجندو چې څه ته وای چې بل وجه پکینی او جایز څه ته ویل کی واجب دا بیا په درې قسمه ده دي کې تام ناقص مختلف فيه تام ناقص یا به تامی یا به ناقص وي یا به مختلف فيه دریم صورت پکې زیات شو لګر دې کې مطلقاً خبره نشته ها لکه مزدین کې خدا او چې چرته نو بس ادغام به کېږي دلته هم څه شی دی دلته هم ذکر کړی منهاج التلاوه والا وهو ليس مطلقاً كادغام المثلين ولكنه ورد في احرف مخصوصه دا مطلق نه دی بلکې بعض دی نه چې کوم د متقاربین نو بس به ادغام کې دا اول مثال به څنګه د تام بر رفعه الله وقل رب انزلني اه بر رب او الله کې کوم ادغام دی ګوره اول ادغام صغیر بیا متقاربین نو موږ په تام کې لګیای متقاربین تام واجب شابه یوای ادغام صغیر متقاربین تام واجب د ته ادغام په څه کې شوی د لام په چې د لام په لام کې شو دا مثال بیا غلط شوی ته پکې د تیراوال ملي ځب شوی ها تم ګرمو کې لاسونه داسې کې غوري غوت په دې پته لګي ته چپ شي ټول ا ګوره دې کې بعضی خلک غلط نشي چې لام ادغام په لام کې شي دا خو مثلین شو دلته تنوین دی رجالن نون رالو ورپسې لام رالو صحیح شو من ربک کې کوم ادغام دی غفور الرحیم د څه شي ادغام د پس کې نون ساکن کوم د نون ساکن تنوین وایا کنه الشاکرین تاسو لمه نه ادغام شمسی ټول متقاربین تام دي علاوه د لام ادغام نه په لام کې دا ادغام شمسی دی اوس نو څنګه به وایو او طیبات د نو څه کوي الطیبات ته جوړ کوي الف لام سره بل خبره د قاعده کمرګری په کلو کې سبقونه خي او قاعده اخلي دلته نه پرونه یو طالب څه قاعده واغست خپل شاګردانو ته بار زنانم څه قاعده اخلي نو که څوک کوئی چې ځان سره قاعده وړم نو خیر دی غیله به بیا پس شي په آسان گزارې سره به ملاو شي کنه نو ابو پرون طالب څه 40 قاعده واغست نو څه 800 نه زیات رعایت ور سره وشو نو تاسو هم پکې څه کی دې په خرچه او پکې وځي ها او څه خبره نه خو کم چې یو قاعده دل نه وای او بیا بل هغه ځکه اوس تاسو بل قاعده خایي نو یو خو ماشوم له دغه شان الوا کم ځای ملاویږي او سلوا ده تیاره دا چې تکله عام قاعده کې دا تفصیل شروع کې کنه بیا به طالب پوهې چې کوم ځای لورځ دی نو استاد پوهېږي دویمه خبره دا ده کوم چې زموږ شاګردان دي او طالب باندې صحیح طریقې سره دا قاعده وي او دلته راوستو او امتحان ته ما واغستو او امتحان پاس کونو وسغه ته هم سند ورکو یو قاری صاحب ټول کلاس او چلولو قاعده لګي مثلا کال له ځان تر راوستو یا د کال منځ کې راوستو جره قاعده ختمه شو اوس امتحان ترازی نو غي تبا هم سند ملاوي تاسو په خبره پوه شئ ان شاء الله په کلاسونو کې سونی سونی بعض طالبان تاسو خپل کلاسونو کې به اندازه لګولي بعض طالب به استاد نه اوریدلی نه یاد کړي نو هغه طلبه کرام باندې څوک کوشش وکړي چې سم تاسو سره غي څوک مرسته بیا کوي دغه ترتیب تاسو بیا کلو کې شروع کوي کنه زموږ خو ذکر نه دي شوي چې ګنې موږ دوره پړاوو تاسو به کوم تاسو نه ښکر کټ کړي هر طالب چې کوشش وکړي بل دا مکوي تاسو به وایي چې دلته کې ماحول له او مدرسه دا ما چې کله اوله دوره شروع کوله ما درته ویش په ګو کسانو زما د خیال مطابق تاسو سره به کسان ډېری ته چې کله د 200 د زرګونو طلباو تر رسې نو ته په ډېرو مراحلو تیریږي هغه مرحلو باندې چې تیر شي پس دا غینه بس شي سپوږمۍ روخي دي په اوله ورځ نخ کاری رستو ته څه جوړ شي بدر ته جوړ شي ها او الهلالي دا رنګ په هر یو شي کې څه شي دي درجات دي تاسو دا کوشش وکړئ تکاسل نه کار ماخلی چې یو سړی سستی وکړي او دویم د ناامیدۍ نه کار ماخلی چې ناامید شي او څومره چې تاسو طالب ته معلومات په خپل طریقې ورکوي سستی نه کې بعض استاد سستی لکه ما درته وی مونږ په خپل ژوندۍ کې سست استادان هم کتلی او صحیح استادان هم کتلی تاسو تاسو هم ګورئ چې ته سست نو شاګردان دې سستی او نه څوک څوک دوم روزګار هم نه دي نن سبا خلک سړي لږ پوهېږي ها پخوا سادهګانو نن سبا خلک پوهېږي چېرې دا څه دی وخت راله ځای کوي نو چې ته سست دی داسې دې کړي په کلاس کې ترمز در له پروت دی چیس کې هکله پکې ودم شي ا پنځه پنځه طالبان دی یا یو طالب چې کوم دی بل پوګو ناس دی اته به غما خپې دې کولاو کړی دی او چیس کې درزار دی ها جمعات کې باید جمعاتونو کې چوغوري کنه دا ماشومان سم سي جراد منتشر پشان یو یو خوا باندې وي بل بل خوا باندې وي په پته ځوک نه پويږي نو دغه کلاس چې ستا اول خو کلاس په داسې طریقې کې نه و چې څوک راشي او هغه یو ګورځو جنت ماحول لري نو بیا به مزه کوي ته ترتیب سره کلا سوچلو ته بیا ګوره چې تانه په یو کال نه بل کال باندې ماشومان ډبل نشول ا د بل نه ترپل نشول بیا ما ته وای تا دروغ ویل خو ته چې کله په اصول باندې کار کوي اصول کار دا چې بالکل نه د چا د پلار باندې نه د چا د نیکه معنی خپل ترتیب چلی صحیح ترتیب یو غواړي سړي غلط ترتیب چلی یو بل چانه مانی په سبق کې بعض طالبان ما تر چیرې دا قاعده یې څنګه وای خو پینې پويږي تا ول خپې ما تکړي ځان لر تا ول اراده نشته ما چې دا قاعده په اول کې شروع کړه ما پر بټول طالبانو خاندل تا په کې لاله وې څوې ضرور ابل رز راغلی و پټکې جواله غټ وې دله دا قاعده غوره نه خېماله وای او پوهې که غوره په دې ترتیب کړي کې شروع نه کړي ته ویل ته چل چاله وردینه مقصد دا و دی به شروع کې دی به ورځي او مال به نه راځي بیا وځي ته به لاجای شروع کې به ها ها خو صحیح شروع کا چې په پته پوجي دا خلک اول نه مالوي دې باندې شروع کړي دا څه ته چې کلی لاړ ته دا ګرانه ده ماشومان هم وي ګرانه ده زمونږ د مدرسې چې کوم واړه ماشومان دي کوم چې کلی زی راځي یا پاتې کیدونکو طلبه دي هغه له تاسو وایا په تو وایا زبر زیر پیش عین هیر شوی اتیر شول ها ا دې دې قاعده یو دومره خپل اثر دی د دې د وجې د ماشومان چې دلته سبقونه ډېر زنانه دلته په سونو راضي کلی والا کال کې نو هغه په کورونو کې خپل موریانو خوریانو له شروع کړي هغه دومره په په شوق کې دی او جذبه کې دی مخکې به دومره زنانه به نه راتلی اوس په سونو راځي وای موږ د عربی هغه قاعده وایو نو ګوره شوق څومره پیدا شو قران هم عربی کې دی چې څوک وي اردو علي اسانه داسې لګیا دی ته چې کله د اردو قاعده وې زبر زیر پښتو چې به استعماله درې اجلا دې پکې و چې فضل الهي کې میسر شو نو څلورم دې پکې استعمال کا فارسی خو درې خو غامخا استعماله ته څه وې با زبر با نو با عربي شو زبر اردو شو او با بیا عربي شو او ته چولې وای دا څه وکاو دا څه مکو دا پښتو ده نو سوجه به د استعمال کی عربي پښتو اردو او په دې کې دوه جبې دي پښتو کې پوهه او عربي کې ورته قاعده وي نو که غینه د کیمرا له څنګه ګران شو ګران نه دی ها نه دا ترتیب ډېر مزیدار ترتیب دی بلکې څوک وایي د تجوید معلم جوړېږم بس دا قاعده ده کنه دا قاعده ته په دې ترتیب زده کا او ته چې کوم کتاب د تجوید پڑھاوي جمال القرآن پڑھاوه هر یو پڑھاوي د دې قاعدې نه پکې معلومات راخله ادغام دی په جمال القرآن کې شروع کو دل تراشه اظهار نون تاکن احکامات شروع شو دل تراشه دا تا پارسه شعر د تجوید پوره معلومات دي هر کتاب لکه بعضې مرګري وایي را دسته به د تجوید دا ټول کتابونه کال کې څنګه پړاوې ما ولې مې چې دومره نورم چې پړاوم به تفصیل په یو کتاب کې یو کتاب کې تفسیر وکړه د بل کتاب معنا او کا او حواله په مخ کې تفصیل باندې ورکا دا نه چې تدلته وې د ادغام اقسام او تعریفونه بیا بل کتاب کې مشورو یا غشان بلکې به دا اگر تل تیر وي ګورئ هغه زوړ کتاب کاپی وای کولاو کړی ادغام متقاربین ناقص ناقص څه ویل کیږي چې اثر د مدغم پکې باقی پاتې مې اے په یا او واو کې د نون ادغام ناقص ته بس د نون ساکن او د تنوین ادغام چې په یاو واو کې وشي دا څه شی دی من یؤمنو اما در لوي دا تنوین بم په نشي لیکل په مدغم فيه ځکه چې ناقص دی نو کوم ادغام شو سوای من یؤمنو ادغام صغیر متقاربین متقاربین ناقص واجب ورپسې دغه ترتیب دی بقوم يحبهم من ولي ولا نصير اے اسانه خبره ده چې ادغام شوی وګوره چې حروف یو شان دي کنه چې یو شاني مثلین او بیا وګوره چې دا دوه حروف ادغام شوی مخرج یو ده که جدا نو که یو نو متجانسین او که جدا مخرج نو متقابل کې څه ګران دي مختلف فيه تراشی دا غ ادغام د چې اختلاف دی پکې چې تام دی او که ناقص دی لکه ګوره مما ام مهین کې ادغام کتام شي نو غنه به د میم شي مما تراشه یول نون ساکن نه پس میم ده کنه او بیا تنوین نه پس میم راغله ما ام مهین نو دواړه مثالونه دي دواړه مثالونه دي دې کې ادغام تام ده کنه ناقص ده نو که په میم ما کې غنه د مدغم شي مدغم څه شي د نون ده نو ناقص به شي ځکه اثر پاتې شو کنه او په ما ام مهین کې که غنه د مدغم شي په تنوین نو ناقص بشي او کنه غنه د دې دویم شي د مدغم پیه شي په دواړو کې نو ادغام بس شي تام بشي اثر د مدغم په پاتې نشي علم نخلقکم تو ګورئ په دې کې تام هم دی او ناقص هم دی ابن الجزري وایي دې کې اختلاف دی والخلف بنخلقکم وقع کناقص چې نو تفخیم د قاف په باقی پاتې شي څنګه به وي نخلو کوم څنګه او کتام شي نو نخلقکم تیر شوی در لګنه مخکې کدام شي دا مذهب د امام دانی دی مکی سے بوئی وی بقا د صفت پکې اولاد نخلقکم دا مذهب د بصریان هم دی جزری صاحب هم وی تام پکې غوره دی او بعض علماو ویل دي چې دې کې اظهار دی اے څوک وایي په دې کې اظهار دی څنګه به شي نخلقکم خدا خبره ذالک خطا محض دا بالکل غلطی ده ها دغه عمره خبره ده که څوک وایي چې په دې کې اظهار دی او مراد د اظهار نه شي چې صفت د استعلا به پکې ظاهره نخلوق دا استعلا ده کنه دا به کې ظاهرا نو بیا صحیح ده او کنه دای چې اظهار به کې ادغام بنه کې دا خو بیا صحیح خبره نه ده ابن کسان ذکر کړی ابن کسان چې په مما ام مهین کې غنه د مدغم ده او ابن مجاهد هم ذکر کړی خو صحیح قول دا ده چې دا غنه د مدغم فيه ده او غنه د مدغم نه ده ما ته وګورئ نو تاسو به په دې کې څنګه وایئ د مختلفون پی کې به داسې وایئ مما امه نون ساکن یا تنوین نه پس چې میم راشي دغه مختلفون فيه صورت ته په دې کې به داسې وایئ ادغام صغير متقاربين مختلف فيه والافضل التام صحیح شو دا بس په تفسیر په کشته کتاب الجامع المفید کې خکال لګ شي متقاربین جائز ما صفحه دې کلی ها 146 47 48 درې پاڼې په چاټه کې کړي خدا و بیا شي متقاربین جائز ادغام طا فی میم کې اے ما ته وره طا پرېږده سین میم نون ساکن دی اور پسې میم دی بعضی قراتونو کې پکې ادغام دی په بعضی کې پکې اظهار دی نو ستا په قرات او روایت کې پکې ادغام دی وجوبن خو چې ټول قراتونو ته نظر وکړو نو بیا جواز دی پکې بل وجه پکې شته ځکه مې لیکلي چې بن نظر لجميع القراءات چې چرته راته دا ونه وي چې دا د کوم نه جایز کو بالنظر لجميع القراءات ټول قراءات چې نظر وکړو په بعضو کې په کې ځان د طا سین میم هم پکشته سین میم او زمون په قرات کو په کې ادغام دی طا سین میم وای موانع المتقاربين د حرف حلقي ادغام په خپل مقارب کې نه کیږي اے حرف حلقي سره چې کوم قریب د لام الفعل ادغام هم نکېږي په حرف تا کې او هر چې لام تعریف د هغه ادغام په حرف تا کې کېږي لکه څنګه التائبون العابدون هل تکیږي التائبون او دلته اوس نشي ویل چې فتقما فالتقم ځکه دا لام الفعل او لام الحرف څوک په دې باندې پوه شي په ادغام نو ګوره خلاصه د خبرې دا شوه کله چې یو ځای کې ادغام راشي نو اول به دا معلومه چې صغیر د کبیر کبیر هډر کم د 15 زیو نه دی صغیر شو نو ادغام سره باول وې صغیر دا به وې مثلین د کوم متجانسین د کوم متقاربین کوم مثلین نو پاغي کې ناقص هډوشتر هډاره کوی چې تام نو چې تام دی وې نو بیا دا وګوره چې واجب دی که جایز دی او مانع دې کنه دې بیا متجانسین کې وګوره چې تام دې کناقص ته بیا په تام کې وګوره چې واجب دې که جایز دې ناقص کې دغه شان متقاربین کې او په دې طریقه باندې خود تفصیلا په قاعده کې لیکل شوی هذا وصلى الله تعالى على خير ها دا څه وکړو ځای کنه طيب بس لس بجې به بل پیریډ ان شاء الله